عدد ویل کی ما وضع لکمیت احد الاشیاء چې واضح و ذکر دی لپار د مقدار د افراد د اشیاء عدد چا ته ویل کیږي دا واضح و ذکر دی لپار د مقدار د اشیاء یعنی دا عدد کې دا کمال دی چې تا ته دا کوي چې دا د دې اشیاء مقدار څومره دی دا اشیاء د کتابونه دي عادت د تداخل چې دا کتابونه سودي تفیزي دي کسبک عادت په دې مقدار باندې دلالت کوي عادت دا تاسو احاد او افراد نو عادت په دې دلالت کوي چې دا احاد او افراد چې د تناسب دا سودي دا په چا سره معلومي کیږي عادت نو عادت دې ته ویل کیږي چې د په مقدار د افراد او د اشیاء باندې دلالت کوي اوس ځابل مولا ودنه شي دا بعض خلک موږ دي خیر ده خو ورځي وي تا او چې تا ته هنن خوب نه درځي ته مې نه یې کوتلې تا ته کله دې خوب درځي هنن نن نه یو څه خوب دې پورا کړی کته څه نه کړی څنګه تل کړه امر سره راځه یو مرګره راته کنه امر څنګه ته ویلې چې څنګه کړو اوبه اول ترټ نه سکینه اثر پورې وځو نو موږ چې دا ولې د سین کو به ورته هغه بل مرګره ته ډاکټر ویل چې شپه ورځ به خامخ شپږ غنټې خوب کوي نو شپږ ګرځي چې خو غوني کې سره لیونه کی دا په سره سره بل ټیم ته ملاويږي دلته راځي هغه شپږ ګرځي پوره بعض خلک موصول کوي په کنه ورته ملاويږي بیا دلته ټیم پوره نو دا عادت دې تل کېږي چې په کمیت د احاد باندې لاله کوي په افراد باندې مثلا د یو شي مقدار درته کوي او د بعضو تعریف څه کړی دی بعضو د عادت تعریف څه کړی دی چې عادت څه دی مجموع او نصف الحاشتين و د نصف د حاشتين او مجموعه ته څه ویل کیږي لکه د حاشتين چې کله مجموعه راوخلي او د هغه مجموعه نصف چې راوخلي د نصف څه دی لکه عادت ادي وجنا غدغه چې راځي فن ته ما تا ولکم نه انسان مس نا ګول شو عادت د ګول شروع کړی دا یو سره عادت د سوال کیږي نو عادت عبارت د مجموعه د نصف الحاشفه نو علاقه دا د عادت ویل کی یا عادت هغه ویل کی چې په هغه سره مقدار دا شی ورل اصول د عادت چې دی هغه څه دي دولس دا څومره عادت چې دی په کې پدې باندې دا دولس کلمات دي بس یو نو اخلا تر څو پوری لږ او بیا ورپسې بیا دا او بیا چې څه درته بیا ورپسې الف دا څومره عدد چې لکه کربونه او لکونو عدد دی دا د څو پورې دی نه کا دا د ثانه جوړ شوی د دوه سرونه د دوه کلماتو هغه کارخانو کې ځل هغه دغه چې نه دغه نه دی ویګن یو پورې دا وکړه دا چې نو ورکوار ته د کوڅه اخر کې اکیندر چې کینا څه چې کینا چې کینا څنګه چې روان کوی چې تاسو ټول مسلمانان یاست وای زه تاسو له پختره کوم چې دا قران د څو حروفونو جوړ کړو دا ولې شپږ زره شپږ سو څو ته تا یو شی ولې تا ولې وای دا دا چې نه اخر ټول خلک ورته ته ویل سپی وای کنه وای دا ټول قران پاک دې د نه بشته حروفونو جوړ شو ولې لدا څومره عادت چې دا څه جوړ شي دي دا د دوه څو کلمات دي فارغ باتا خانه به شروع دي کنه بس دا هغه نه جوړ شته نو دا څومره عادت کې دي دا عادت کې دي دولت د اصول عادت څه شي له دولت واحد نو هغه تر څو پوری لا څو پوری او یو د می الله پر ځای بل څه دی لکه الف رجلین اسنان اسنان مثلا راځي اسنتان اسنان د مذکر لپاره راځي اسنتان د مو واحد د مذکر لپاره راځي واحد د مذکر لپاره راځي مؤنث بیا دا خبره ده د دریو نواخله تر لاسو پورې دا مخالف القياس عدد عقل کې دی د دریو نواخله تر لاسه پورې دي چې څه کیږي یو لس نواخله تر نه نه پورې دي عددي او سره او د نه نه بنا سلو نواخ تر مالا نهایت کربونو ورکونو او پورې دي ته چې ویل کیږي لکه عدد اکثر وکړي بیا دې تمیز کې دا خبره ده اول دا دا دغه دی چې تمیز د دریو نه واخه تر لاسه کوي تمیز د دریو نه لاسه کوي دا مخالف القياس کعادت مذکر او تمیز به چې لکه کعادت مؤنث او تمیز به چې یا تمیز کوم مذکر او عادت به ورته مؤنث راوړي او که تمیز مؤنث عدد ورته څه شي راوي نو څنګه به وایي ثلاثه رجال اربعه رجال خمسه رجال سبعه رجال سته رجال ثمانيه تسعه رجال وعشره رجال او که تمیز مؤنث عدد ورته مذکر راوي څنګه به ثلاثه نسوه اربعه نسوه خمسه نسوه سبعه نسوه یو شتویش یو د شتویش تر یو نوی کو نوی کو دا یو ځو د دې دا تمیز چې راځي موافق کیاس که تمیز مذکر او عدد په مذکر که تمیز مؤنث او عدد په چې څه راکا دا له سنو اخلا نو له سو پوری د تمیز نه تر نوی شو پوری که تمیز چې ولا کړي کتمیز مذکر عادت به چې راځي اول جز به چې راځي مؤنث کتمیز مؤنث او عادت اول جز به چې راځي مذکر بل خبره و بیا تمیز عادت لري چې څه عادت اقل عادت او ست عادت دی اکثر مړم کا او دې ستار کوم د درون جازو په کې لکه څه وایي چې 11 رجلا دا رجلا مفرد موصوف دی ان رايت 11 كوكبا دا مفرد موصوف راغلی مفرد ولې راغلی دی ښا مفرد څه راغلی دی چې خپل عادت په کثرت باندې دلالت کوي ضرورت نشته چې تمیز مونږ چې راوړو الکه جمع راو او مفرد ولی را ها منصوب ولی راځي ودا منصوب کوم غرانه ول خو مجرور به راول مجرور راول ها نو بیا به چې کلو چې احد به مضاف شي عشره عشره به مضاف شي چاته رجلان ته نو دا درې کلمونه په مضاف مضاف له یو کلمه نو د ډېرو کلماتو نه بچی شي چې کلمه واحده جوړه شي نو دې وجه نه لکه دایمه چې راوړو منصوب راو نو تمیز د عدد او صد مفرد منصوب راځي او تمیز د عدد اکثر لکه لفظ د میا واخلا یا لفظ د الف واخلا می اثر رجل د دې چې راځي لکه جمع مفرد مجرور راځي مفرد مفرد باندې راځي چې خپل میا په کثرت دلالت کی ضرورت نشته مجرور ولې راځي چې د مضاف الیه واقع شوی دی چې واقع شوی دی اسماء العدد اسماء العدد داخل دي ما هغه اسماء ملکی او جاتی واجی او ذکر دي یذل چې دلالت کوي علا کمیت احد الاشیاء او مقدار د افراد د اشیاء او اصول العدد او اصول العدد دي 12 کلمه د دولس کلمه واحده الى 10 یو نو هغه تفسیر پوری وبعد عشر لسنا واخلا يولس دولس يوش فيش يودس قدس وتقول أحد عشر رجلا رجلا المفرد مذكر دی او احدم چې کله لکه مذکر دی اسنا عشر رجلا مذکر دی او اسلام چې کله لکه مذکر دی موافق قياس دی ثلاثه عشر رجلا کور ثلاثه مؤنث دی او رجلا چې کله لکه دا مثلا خبره چې کله لکه بدل شي امرات الفا رجل الفا امرات مئات الف کې مذکر او مؤنث فرق بلا فرق بين المذكر والمؤنث تفرق نصف ما بين المذكر والتاكي مؤنث لا قياس معرف معرف اوس کته غټي حساب کې ها تا سره یو زرو یو زرو 15 روپۍ دي یو زرو یو زرو 15 روپۍ دي کنه نو څه تل بکای نو اول په می الف ذکر کړي